وهو معرب ومبني فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبني الأصل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا او هوا دا غالي سم څه دی دوه قسمه دی معرب یو قسم معرب دی ومقیم او بل قسم مبنی دی المعرب اسم معرب چاته ویل کیږي المرکب دا هغه اسم مرکب دی الذي لم يشبه مبني الاصل چې دا غي مشابهت مبني الاصل سره نشته وحكمه او اثر مرتبات په دې اسم معرب باندې دا دی يختلف آخره چې مختلف کېږي آخر دې اختلاف العوامل په اختلاف العوامل سره لفظا بعام دې قضا اختلاف لفظي او تقديرا اختلاف تقديري وهو دین روس تقسیم د اسم دا اسم په دوه قسمه دی یو معرب دی او بل قسم د اسم نه مبني دی دا هو ترکیب کې مبتدا واقع شوی ده معرب و مبین دا معطوف معطوف علیه دی خبر واقع نو تقسیم د اسم کوي اسم دوه قسمه ده یو اسم معرب ده بل اسم اسم دوه دا خبره مخکې موږ بار بار وکړه اسم کې دی ټول بصري رشته اسم دا اسم بقالي دی یا خو به دا اسم مرکب وي یا به دا اسم مرکب نه کچر ته دا هیڅ مرکب نه وو نو دا مرکب مثال به څنګه لکه زید عمر بکر علی با تا سا او که اسم مرکب بیا به خالی یا خو با ترکیب د عامل سره راغلی وي یا به ترکیب د عامل سره نه که ترکیب د عامل سره نو راغلی نو دا مرکب حساب به څنګه لکه غلام دې دی وا دا غلام مرکب دی د زید سره زید کی خبره نه کو غلام مدا مرکب دی یو غلام دی بس زید دی مرکب خو دی او ترکیبی د عامل سره نه دی دیو جن غلام مبنی دی او دا زید دی دا معرب دی ځکه چې د ترکیب د عامل سره راغلی ځکه غلام مضاف دی بیت مضاف الیه او مضاف عامل وي مضاف الیه کې دیو چې زید معرب سره او خپل غلام کې تا چې مرکب وي او ترکیب د عامل سره نه وي نو دا معرب مبني او چې کثرت ترکیب د عامل سره راغلی وي بیا به خالد یا خو به مشابهت د مبني الاصل سره وي یا به مشابهت د مبني الاصل سره نه وي که مشابهت د مبني الاصل سره وو دا هم مبني مثال به څنګه لکه جا اني ها اولای دا جا افعل ها اولای فاعل دا مرکب دی ولی مرکب دی ځکه جاء مستن دی هؤلاء مستن له دی جاء فعل دی هؤلاء فاعل دی نو ترکیب راغلی دی او د عامل سره ترکیب راغلی دی او بیا مفعول دی ځکه دا مشابه دی د چا سره مفعول اصل او چې ترکیب د عامل سره راغلی وو او مشابهت د مفعول اصل سره نه وو نو د شی دی دا معنی اسم به خالی نه یا به مرکب وی یا به مرکب نه وی که مرکب نو مفرد نو دا هم ورته او که مرکب بیا به خالی نه یا به ترکیب د عامل سره وی یا به ترکیب د عامل سره نه وی که ترکیب د عامل سره نه ونو دا هم ورته او که ترکیب د عامل سره راغلی دلته دا سوال باندې کیږي چې دلته د عصب مقدم دی پر عبادت باندې کرابت مقدم دی پر عبادت کرابت مقدم چې په عبادت باندې هم په شاته معنا راځي د عصب مقدم چې پر عبادت باندې هم په شاته کدا ربط مقدم چې په عصب باندې دا ربط او عصب کې مې ځمې خبر دا سوال مې د دې لپاره وکړ ورته څه څه ترتیب را به چې مقدم شي چې به ځان ځان ته وایي دا اسم معرب دی دا اسم مبتدی دی او چې عاطف مقدم شي به بده شي وایي چې دا اسم کې د معرب او مبني معرب او مبني دی ورته به ذکر کې اخر کې وته کدا عاطف مقدم ربط مقدم شي په عاطف باندې نو بیا بیا اعتراض پیدا ورته کیږي چې انحصار د عام راځي په خاص کې او انحصار د عام په خاص کې جایز نه دی وایي او د نه کدارا بس مقدم کې پاتې باندې نو انحصار د عام راځي په خاص کې او انحصار د عام په خاص کې جایز نه دی انحصار د عام راځي په خاص دا شرط دی دا عام دی او معرب او مبني دا چې دی ځکه اسم مقسم دی او معرب او مبني چې شری اقسام او دا قاعده ده چې اقسام خاص دي سره مقصد اوس کله چې وایي چې دا معرب سم چې ده معرب دی نو دا معرب چې خبر شي دا مبتدا به دا اسم کو مبتدا ده نو دا هر مبتدا منحصر خبر نو انحصار د عام کې اسم دی نو دیو جن کدارا بس مقدم سی دا فساد او که عطف مقدم سی دوی چې دا اسم معرب دی او اسم معرب او مبدی دی نو یو څو نقصانات دي کې راځي یو نقصان خو بدار شي چې لازم بس حمل د اخبار متعدده او متباینه او په شی واحد یعنی دا معرب المبني خبر دې دا متعدد دی او معرب المبني په خپل موضوع کې سره کېږي متباین نو لازم بس حمل د اخبار متعدده او متباینه او پر شی واحده باندې او حمل د اخبار متعدده او متباینه او پر شی واحده باندې دا جایز ده او دویم نقصان به پکې دا راځي چې دا مقام مقام د حصر وو وایدل ته ادا د حصر پکارو جدا دا شویل چې ما هو الا معربون ومبني دلته دریم نقصان بدارا شي چې دی وایي چې دا جمع به لفظ جمع دا چې دا کل جمع به حرف جمع جمع به لفظ جمع دا چې دا کا جمع به جمع به حرف جمع د چې لکه جمع به لفظ یو شی چې په حرف سره د شي جمع کې دا د چې لکه په لفظ د جمع سره چې دا جمع کړي نو وجود د اسم با معرب او مبني به یو امر اعتباری وګرځي یو امر حقيقي وګرځي د دې دا مطلب څه دی کنه د دې خبرې چې څه شي چې هو هو معرب او ومیم دا اسم څه شی دی لکه کوی چې دا اسم مرکب دی د معرب او د مبني ځکه چې یو شی جمع چې په هر څه جمع سره دا د څه دی لکه چې تمسوي په تا سره بلا په څه جمع سره نو دا اسم به وهو دا اسم چې د معرب او مبني یعنی د مجموعه تنها معرب ته اسم نه ویل کیږي او تنها مبني ته اسم نه ویل کیږي بلکې مجموعه د معرب او مبني چې د دې کېږي اسم دی نو دا خبره به اسم به یو امر اعتباري وګوري حقيقي مونږ ګرځي ځکه تش معرب نه اسم راتلای شي تش مبني نه راتلای شي د دې دا مطلب چې معرب او مبني په اړه سره ځکه نو دا به چې شي اسم دی نو دی وجنا الک کدا عطف مقدم کې پر پس باندې دا نقصانات راځي نور په تدریج کې نو موږ جواب دا ورکو چې دلته تعربت د عطف مقدم دی پر پس عطف مقدم دی پر پس باندې دا معنا چې وهو دا اسم چې دا معرب او مبني او کته دا سوال کوي یلا دلته خو حمل د اخبار متعدده او متباینه او شی واحده باندې راځي او حمل د اخبار متعدده او متباینه او شی واحد باندې دا جائز مونږ وایو چې دا ټیک دا اخبار متعدد یو معرب دی بل مبني دی او متباین دی متباین خپل منځو کې لري کوم طرح ته مباینه ده تباین حمل خو به علا جایز نه وي چې د اسم سره چی شي درلودلای تباین درلودل د دې د اسم سره ورانه وای لیکن د دې په منځ کې چې تباین د خپل په خپل منځ کې تباین د دې اسم سره سم مباینات نشته د نو دې او دې نه دا دا حمل جایز بل دا چې تا دلته دا عذاب د حصر وکړو نو د حصر دوه قسمه ده یو حصر لفظي ده چې ما او الا ذکر یو حصر معنوي دی نو دغه حصر لفظي نشته دی نو حصر معنوي دی حصر معنوي څه معنی وایي دا خپل عاطف مقدم کېدل پر عبادت باندې دا خپل عاطف هم د عادات دو یا دا مفید د حصر معنوي د پاره دی نو دغه حصر لفظي نشته دی نو حصر ځکه چې موږ دلته عاطف مقدم ته پر عبادت باندې دا عاطف مقدم کېدل پر عبادت باندې دا خپل باندې مفید د چا د پاره دی حسر څخه او بل خبره دا چې تاسو د دا جمع په حرف جمع سره دا د څه د کال جمع به لفظ دا لکه څه په لفظ د جمع سره چې کار جمع کړی نو موږ وایو ګوره تاسو د څه چل دی تا او تا بیا دا اعتراض کو چې وجود د اسم به یو امر اعتباری وګرځي نه امر حقیقي موږ وایو ګوره د څه چل دی چې دا اعتراض په دې اړه کړی وای چې دلته تقسیم د کل راغلی وای اجزاء دلته تقسیم د کل اجزاء ته نه دی بلکې دلته تقسیم د کلی د اجزاء دلته کل او د کلی مسله ده او دا خبره ده چې کل چاته ویل کیږي او کلی چاته وایي نو یو کل ده او یو کلی ده کل دې ویل کیږي چې دا متحقق متحقق د پاره واحده سره هم او د متحققي په تحقق د جميع افراد سره که یو فرد موجود شي کل موجود کلی موجودي کې که جميع افراد موجود شي نو کلی او کل دې ته ویل کېږي چې تحقق راځي په تحقق د جميع افراد سره او که یو فرد افراد نه منتفي کیږي نو کل چې کیږي منتفي کیږي لکه کلی انسان ده که یو ځای د موجود شي نه هم چې د انسان موجود یعنی دا معنا متحقق کیږي په تحقق د جمعي اجزاء سره کنه دا څه معنا یعنی په خپل کې دا معنا د موجودي هیڅ ټول افراد موجود کټول افراد نه موجود وي چې بیا نه موجود دي بیا د تابع سره کې نو له پړ باندې تابع دي متحقق کیږي تاریخ او معنا سره دا وو ناشنا مو خبره وایو دا معنا اسانه خبره ده یعنی کټول افراد موجود چې دا پر کې شي او کټول افراد موجود نشي نه موجود مثال به څنګه لکه خلک وایي دا کنجبین یو شربت دی دا څنګه جوړ شو دی ماء و خل و عسل وبدي او سرکره او بل سره کې کړي شار کدا او بل او سرکه او شر درې وړه راځي بیا دا څه کیږي کنجبین شربت ستا او کدا درې وړو چې سکو کې یو شرط موجود نه دي کنجبین بیا اوس خبره دا ده چې دا درې وړه دغه دا کنجبي دا کل ده ما او خلو عن سره کې کېده د ازاد کدا درې وړه ازاد موجود نو دا شربت خپل موجود او کدا درې وړه یو جسم منتفي سنوچي شه څه کل منتفي نو کلی یو جزء موجودي موجودي یو کټور افراد موجودي نشي کېږي او کول اوس یو جزء موجودي نو بیا دی که یو جزء منتفي څه بس کوتی دی راکړه منتفي نو ترته دا تفصیل د اسم چې معرب او مفرد سره دا تفصیل د کوی دی اجزا دا تفصیل د کل جزتا نه ده دا څه کار خپل ورته چې دا اسم کل وایي او معرب او مفرد څه وایي نو هغه اسماء کوم د اتو قسمو شو اتو قسمو کوم اسمونه چې په ترکیب کې واسي چې کله اتو قسمو نو مضمرات اسماء اشارات موصولات اسماء افعال او ظروف او کنایات او مرکب بنای او یا اسماء اصوات نو بیا دا اسم مبني دی کدا اتو قسمونو نه مبني کدا دولس قسمونو نه دي چې ده شپږ شپږ قسمونو نه دي چې ده معرب معرب وسمانه داخل د دې په مختلفي اختلاف ده عوامل سره اعراب به سمانه د معرب دا معنی چې دا اسم به کله مرفوع ده کله به منصوب ده کله به اوس کله به مرفوع ده هو کدا اتو قسمونو بیا وڅېړل وهو معرب ومبني فالمعرب مركب الذي لم يشبه إذا لم يشبه مبني نفسه مرکب چاته وي دا هغه اسم دی مرکب الذي چې مرکب دی او لم يشبه یا لم يشبه مبني اصلي چې دې مشابهت د چا سره نه د مبني الک خپل مورب ولاندې یو نقطه لګیدلې ده النقطه د شي لګیدل الفا او الالف واللام للعاقل والمعبود المعرب من الاسماء للمطلق الک مورب ته هغه مرکب دی چې هغه نقطه ده په اعتراض اعتراض دا وارد کی کوه مورب دی چې هغه مرکب دی چې د مشابه نیوي د سره دلته چې دا المعربو ته ذکر کړل نو دغه اعتراض کې دا واردېږي چې دا معرف قسم د لسان علاقه قسم نه نو عموم د قسم لازمي کې د مقسم او عموم د قسم د مقسم نه دا جائز څنګه عموم د قسم د مقسم نه راځي عموم د قسم د مقسم نه شي راځي چې علاقه دا معرف چې دا عام هم اسم ته شامل دی او څه نه فعل ته شامل دی اعتراض ولا جوړ کی لستر کې په پټه کنه ستر کې پټه کې نو بیا اعتراض نو معرب کو موږ دنیا کې معربات څه څه دي یو اسم متمرکز دی ول نو معرب هم اسم ته شامل دی او چا ته شامل دی عام فعل ته شامل دی او مخکې مقصد څه شی دا خو دې چې لکه دا اسم کې عام څو کلمات شي نو دلته دا نه کې خدا چې از معرب کې د معرب نه مستقیم معرب نه دی مراد بلکې د معرب نه کوم معرب مراد دی اسم معرب مراد دی مراد د معرب نه څه دی اسم یعنی د مستقیم معرب تعریف نه کوم چې هم په تشابه کې دا تشابه هیڅ هم ته شامل دي بلکې زه د کوم څه تعریف کوم زه د هیڅ نوم عرب تعریف کوم دا تعریف الف لام الف لام یا دې مراد دې نه چې کېدای لکه هیڅ نوم عرب دی نو اسم مرکب تقول کی المرکب الذي دا هغه مرکب دی لم يشبه مبني الاصليه لم لم يش لم يشبه او لم يشبه مبني الاصليه چې دا معلومه ده چې دې مشابهت نه وي د څا سره د مبني دی مرکب باندې دا یو اعتراض وایي چې الکه تو مرکب څه کوي چې دا هغه مرکب دی چې د دې مشابهت د څه سره نه وي د مقبول اصل نو سوال باندې دي زبر توفه مچې اسم دی او مرکب به وي دا چې وایي یو مرکب د توفه اسم مرکب مراد مرکب نه څه شي اسم مرکب نو معرب هغه اسم مرکب دی لم يستهم من الاصل مشابهه دې تا سره نه بیا سوال کې والدي کې کوه معرب هغه اسم مرکب زه به درته وکړم چې معرب اسم به مرکب باندې مشابه باندې د مبني لاس سره خو بیا باندې ته خلک مبني وای معرب لکه غلام زیدین کې واقع دا غلام نه دی دا اسم هم دی مرکب هم دی ترکیب د چا سره غلی دی زید سره او دا غلام مشابه نه دی د چا سره مبني الله سره لیکن دا غلام ته خلق شي وایي مبني ورته وایي معرب نه ورته وایي تعریف خو د دې جامع نشو کول افراد لپاره معنی خارج څخه غیر منصرف دا غیر منصرف چې شری دا معرب دی په مبني دی معرب دی په کار دا چې دا تعریف د معرب نه خارج کی ولې ځکه دا دغه چې دی په مضارع دا دغه غیر منصرف دا مشابه دی د مبني له ترجمه دي په چې چې مشابهت لري هغه مشابهت په دې کې لري چې ماضي دوه شیزونو ته محتاج ده یو مستقیم کو او بل فاعل ته محتاج ده او غیر مستقیم کو ته محتاج ده دوه سببین ته محتاج ده نو مشابهت د مبني او انصر سره راغله ولیکن بیا هم د غیر مستقیم ته خلک شي نه وایي مبني نه وای بل څه شي وای لم يشبه معنی اعتراض دا وایي چې دوی معرف خو دې کوم کې چې د مشابهت د مؤمنه سره استاد تعریف نه خارج شو چې شیخ خارج شو دا غیر منصرف ولې غیر منصرف چې دا مشابه دی د چا سره مبني الاصل سره مبني الاصل څه شی دی وحكمه او اثر مرتبه په دې اسم معرب باندې دا ده ان يختلف اثره باختلاف العوامل چې اخر د اسم معرب په بدلی کې په اختلاف د تاسو سره عوامل حکم دا دی چې یو اسم اوس معرب وګرځي نو څه فائدہ په مرتبه شو اثر مرتبه په دې اسم معرب باندې هغه دا دی ان يختلف اخره في مختلف اگر دي اخر ته دي اسم معرب په اختلاف د عوامل سره کامل رافع راځي د مرفوعي کامل ناسب راځي د منصوبي کامل جر راځي د بچي شوی وحكمه کې د اضافه کې د حکم د مضاف او د حکم چې لري دا مضاف الیه دا مبتدا واقع شي او دا حکم ضمیر چې دا ضمیر د غایب نو بل ضمیر د غایب څخه هم راځي ما خبر مرجع غواړي نو مرجع د دې چې ده اسم معرب دی نو حکم د اسم معرب دا دی چې اخر د دې مختلف دي په اختلاف ده او امر دې باندې یو سوال باندې دي چې اسی تاسو د دې حکم د دې دغه ده معرف ته نو جواب دا دی چې موږ چې دا خاص د ادنا ملابسه دا د ادنا ملابسه په مناسبت وکړي عامل چې اثر کې پچا کې اثر کوي په اسم معرف کې اثر کوي عامل اثر په اسم معرف کې کار کوي نو چې د عامل اثر کار کوي ته په اسم معرف کې نو د دې وزن موږ یې نسبت تاسو او کارګه اسم معرف ته وکړي په دې باندې نو د دې وزن دا د چې ده دا هذه من قبيل اضافه اثر المؤثر الى المؤثر به دي کې اضافت اثر د مؤثر سره لچاته مؤثر به ده اضافت د اثر د اختلاف ده دا څوک مؤثر مؤثر دا مؤثر څوک دی عامل ومن د عامل د اضافت ونه په بل مؤثر به ته مو چې په تا کې اثر کوي تا کې اثر کوي اسم معرب په اثر کې نو د دې وجه موږ دا خپل چې کوم مؤثر دی د مؤثر په ځای باندې مؤثر به د چې یو کوم اضافه او نسبت اخر د دې په مختلفي اختلاف دا وامه بیا دا اختلاف عام دی کدا اختلاف ذاتی وي او کدا اختلاف چې شوی صفتی وي او بیا د اختلاف ذاتی عام دي کله اختلاف حقيقي وي او کله اختلاف حکمي اختلاف صفتی عام دي کله اختلاف صفتی حقيقي وي او کله اختلاف صفتی شوی ور اختلاف په قسمه کې د مختلف کې اختلاف سره یا اختلاف عام دي کله اختلاف ذاتی وي او کله اختلاف کې شی ورکا صفتی وي ذاتی اختلاف په مثال به څنګه لکه ځا اني ابو کا دا اختلاف دا معنی چې خپل کلمې کې مقصد کوم اختلاف چې په اعراب د حرف سره دی نو ولیکو یا د دې اختلاف ذاتی او چې کوم اختلاف په حرکت سره دی زمو په خاو کسره د دې اختلاف څه وتی چې په دې کې مثال د اختلاف ذاتی دا ان ابو کې دا وته د جز د کلمې نه رأيت أباك الطالب رغم مرته الاختلاف في صفتی مثال جاءني زيدون رأيت زيدان مررت بیا اختلاف ذاتی عام دی کدا حقيقي وي او کا حقيقي سمانا جاءني ابو کا رأيت ابا کا مررت حالت رفع کی وو حالت نسبی کی الف او حالت جری کی یا او اختلاف في صفتی حکمی حکمی دا معنا چې الکا ظاهر خو څه نه کار کوي حکم لکه د شوی چې جاءني رجلان مررت او عقل د جمع سودی درې نو د عقل د جمع کې درې نو دا معنی چې او درې عامل په ور داخل چې په اخر د مورب شي کیږي او په یو باندې کې دی چې اخر د مورب بدل نشي خارج کې په یو عامل باندې اخر د مورب شي کیږي نو دی وجنه د تعالی عوام له مراوړ شي او جواب دا چې عوامل کې الف لام جنسي دی او الف لام جنسي چې په جمع باندې شو چې معنا د جمعیت کې باطله کې او ختم شي دی وجنه العوامل کې الف لام د وجنه معنا د دې ختم شي لفظا او تقديرا لفظا او تقديرا خبره موږ مخکې وکړه الاعراب اعراب تعریف وکړه چې اعراب څه ته ویل کیږي اعراب دې ته ویل کیږي ما اختلافات به ليدل على المعاني المعتبره عليه اعراب چاته وي اعراب ما دا هغه حرف او حرکت دی اختلافات بدلیږي اخره اخري د اسم معرب به په دې اختلاف سره یا ما به په اختلاف سره ليدل د دې لپاره چې دلالت کوي څو کې دلالت کوي دا اختلاف یا ما به اختلاف وچی شي ما کله حالت معانی هغه معانی باندې المعتبره اي المتداوله والمتعاقبه هغه معانی چې پر لکه چې راتلون کې عليه په دې باندې اسم معرب دا د اعراب تعریف اعراب څه کې ما دا هغه حرف او حرکت ده حرف څنګه واو الف یا حرکت ته جمع فتحه او کسره اختلافات بدل شوه اخره اخری دتا د دې اسم معرب به په دې چا سره بدل شوی دی د دې اعراب باندې او د څه لپاره تا اختلاف راغلی ليدل دلالت او پیدا شي اختلاف یا د چا په واسطه چې د اختلاف راغلی دی دا په شي دلالت کوي على المعاد فاغه معناګانو باندې المعتبره چې یو د بل په کې راغلي دی علیه په دې